715 کې وفات شوه سلورم شرح نونیه السخاوی د شهاب الدین ابو العباس صاحب 718 کې وفات ته پنځم، شرح عمدة المفيد و عدة المجيد د علامه احمد ابن محمود صاحب چه سو تریالیس کې وفات شوه. شپږم، المفيد في شرح عمدة في شرح عمدة المفيد د حسن ابن قاسم المصري صاحب اتم، تحفة القراء فی شرح عمدة المفید د علامه ابن التمجید مصطفی ابن ابراهیم صاحب آټ سو کې وفات شوی. نهم، رخیم الحواشی علی نونیة السخاوی د عبدالله ابن عبدالرحمن ابو حمزه المغربي د دې نه علاوه نور شرح هم شته دي خدا مې درته صرف یو نمونه پیش کا یا من یروم تلاوت القرآن 64 اشعار دي او دا په یوې ورځ باندې څه کیږي ختميږي یعنی دومره د تفسیر اشعار نه دي همغه لګ لګ زکاو چې طالب پوي شي چې کینی ورته 2 غنټو کې ختميږي چې ختمه همغه منډه نو ورو ورو چې طالب دا خبره وپیژني چې غره تش تجوید نه دی او چې ادا کول هم دي صرف دا نه چې تا دا وپیژنې چې دا غټ حروف دی او دا باریک دی او دا صفات دی دا مغه اوس به ادا کې څنګه دي کې ټول تنبیحات دي او دا بم پیژنئ چې دا معنا نه ده چې ګنې دی منظومه کې کمی خبرې د ذکر کړي بس هم دغه دي حروف کې دا دا مکه او دا دا او کنور چې د څه خوخه یا کا نه نور مشته خود د خپل وس مطابق ذکر کړي غټ غټه تراجمه کړي امام دانی صاحب هم دغه شان کار کړي التحدید فی صناعت التجوید چې دا کوم کتاب دی هغه کوم ټول تحذیرات دي دا وکاو دا مکاو مکی سے پر رعایه کوم دا ذکر کړي او دې کې اشاره ده دې ته چې علم تجوید دا صرف دا نه چې د احکاماتو پیژنې بلکې ادایګي به هم کې اول د دې منظومې کې ناظم صاحب تعریف د تجوید ذکر کو خو په اعتبار د ضد د تجوید سره ضد د تجوید څه ده غلطي دا وایي تجوید دی نه وایي چې غلطي وکي معنا غلطي چې نه کینو تجوید ده وبضدها تتبين الاشياء بیا ګورا مصنف سے په خپل کتاب کې بسم الله الحمدلله سره کتاب نه شروع کړي اولی مونږ مخکې ویلی وصل کې دا کتاب جز ده د جمال الاقراء نو د هغې یو جز دی هغلته کې مصنف رحمه الله څه کړي دي بسم الله هم ذکر کړی الحمدلله هم خو د هغې یو جز راغستل شوی سره یا من یرومو اې هغه کسه يروم يطلب ويريد چې ته اراده لرې او طلب کې تلاوت القرآني تلاوت د قران کریم اے طلب کون کی د تلاوت د قران اے دا یا په عربی کې د تنبیه د پاره جلګویښه اې طلب کوونکیه! د تلاوت د قرآن، کوم تلاوت؟ اې تلاوة صحیحة مجودة، عام تلاوت نه، که ته وایې چې زه د قرآن کریم صحیح تلاوت وکړم، ویرود شأو ائمة الاتقان، ماته وګوره دې کې دا وایي چې ته وې چې زه هغه شان اوچتو مرتبو ته ورسم لکه د تجوید مشران رسېدلی وو تقدم حاصله ويرود معنا ويريد ويطلب هدا اراده لري طلب کوي شقوا شقوا ستوي روان دیواله تقدم یا شقوا مشابهت دی وای چې زدم مشابه شم د چا سره د ائمة الاتقان د هغه امامانو د دین سره چې هغه څه مضبوط خلک وو په په قران کریم کې یا من یطلب التقدم مثل ائمه الاتقان دا معنا یې شو اے هغه طالب چې ته اراده لري چې زدي هغه اوچتو مرتبه تورسم چې هغه کوم ته امامان ګمان مه کوه په تجوید چې تجوید دې ته ویل کېږي چې مدن مفرطن مد زیات د خپل حد نه زیات لکه بعضی کتابونو کې لیکل چې شپږ الف مد دی کې پنځه الف دی او لکه خطیبان چې کوم مدونه کوي ها او بې ځای کوي زموږ ځین پکې نه ها یا بیا به حساب والی ها دمر مت کم ځای کې او چې غنه کوي په غنه کې مدونه مشتا ان نما اخر کې پکې چاره وانت جوړه کی ماشاءالله د پاره لا تحسب التجوید مدا مفرطا تجوید دې ته نه وای چې مدونه وکي خطیب صاحبہ تجوید څه ته نه وای مدونه ته نه وای چې ته ما تجوید کړ را شرا کاګه مدونه لا تظنن ايها القارئ اي قاري صاحب دا ګمان مکو چې تجوید څه شی دی مدونه دي مدن مبحث نه تجاوز کول په مد کې ها که طبيعي دی او که فرعي دی او مد ما لا مد فيه لواني یا مد دیو کو ما پا غزه کې لا مد فيه چې باغی کې مد ني لواني د پاره د ضعیف او د سس قاری یو ضعیف قاری د سس قاری د بیزایزه کې مدونه وکړه قاری معنی لستون کې د قران کریم وانی دا ضعیف توي ستړی نو بیزایه مدونه قران کریم ولا تنیا فی ذکری لکه مثلا په یا کې د مدو کو اے اوستړی اته هو الحی ایا موږ لمخ کې چې مقتدیانو له غوسه ایاک نعبد و ایاک ما لا مد فيه مد ما لا مد فيه اوس په ایاک کې مد شته